پدې کې اعاده ده د دعوی د توحید و الهکم اله واحد دا غ دعوه د توحید ده او په دې باندې بیا لس دلایل په ذکر کوي دلایل عقلیه زجر دې زورنا دا دارنګ تخویف دې حق پټون کولا اسوک کتمان د حق کوي دا غي سزاګانې ذکر کوي وإلهكم إله واحد حقدار د بندګۍ ستاسو معبود دی یو تفسیر قرطبی ذکر کړی چې د دې ربط د ما سبق سره دا دی چې مخکې تخویف ورکو یاره ورکه د کتمان حقنا چې حق بنه پټوي څوک چې حق پټوي دا د لعنت مستحق خلک دي نو اوس په دې آیات کې وایي چې اولنۍ مسله چې د هغه اظهار او څرګندول واجب دي او کتمان حرام دی نو مسله د توحید د چې په دې آیات کې ذکر کیږي وإلهكم إله واحد او زمکه د الله دا باران په الله وري د سپوږمۍ او د ستورو په ذریعه الله باندې یو کې فصله پیدا کی ربونه ورته ورکی ځکه په دې میو کې چې کوم خوند راځي نو دا د نور او د سپوږمۍ په غرنا باندې چې غنر لوبه الله تاسو له تابع کړي پاغي کې کشته یو بیړې روان دي نو ګور د دې ټول اسباب او ذرایع خالق او تاسو مله غنی دا اعتراف تاسو کوي چې دې سيزونو خالق الله دې نو دا لا بیا وې کوم عقل دې چې خالق الله دې دې را کړی الله دې او نظر پکې تاسو غیر الله لور کوي او یزو را لوندې کړو شو کی بین السماء والارض فمن د اسمان او د زمکه کې الله وریز را ویزان دکړي دي تابعدار دي کوم طرف لا الله او هغه طرف ته بوجي او باران چې ورایي